اوس د نهمې رکو ترجمه نو د حضرت موسی خبره نور چاو نه منلې خو د هغه د خپل قوم بعضې کشرانو د فرعون او د خپل قوم د سردارانو د ویرې نه چې په مصیبت کې یاخته نکړي او بشکه چې فرعون په ملک کې د ډېر زور خاوندو او هغه به ډېر زیاته کاو او حضرت موسی علیہ السلام وی چې ای زما قومه که تاسو پر اختیانه په خدای ایمان راوړی وي نو په هغه باندې بروسه هم ساتئ که تاسو فرمان بردار یې ناغوی جواب ورکو چې زمونږه په الله توکل دی اے زمونږه کردګارا مونږه د ظالمانو په لاس کې فتنه مګرځوي یعنې مونږ د هغو لپاره د عذاب ځای مه ګرځوې چې هغو مونږ له سزا راکوي په دې ازمیښت کې مه راولي او په خپل رحمت مو د کافرانو نه خلاص کړي او مونږ حضرت موسی او د هغه ورور ته وحی وکړه چې تاسو د خپل قوم د پاره په مصر کې کورونه قائم وساتئ او خپل کورونه د مانزه ځایونه کړئ او د مانزه پابندي ساتئ او ته مؤمنانو لزیره ورکړه او حضرت موسی وی اے زمون کې دګارا تا فرعون لا او د هغه سردارانو لا د خایس سامانونه او ډیر مالونه په دې دنیا کې ورکړي دي نتیجه دا اے کردگارا هغه استا د لارې نه خلک گمراه کوي اے کردگارا د دې مالونه پناه کړې او زړونه دوم نه سخت کې چې هیڅ چر ایمان را نوړي تر دې چې درناک عذاب وویني خدای ورته وی چې تاسو دعا قبول شوه نو په خپل لار قائم اوسېږي او د هغه چا په لار مزه چې نه پويږي او مونږ بن اسرائیل له سمندر نه پورې ستل نو فرعون او داغه لخکرونه هم د ظلم او د زیاتی په غرض ورپسې روان شو تر دې چې هغه په ډوبېدو شو نو وی وی چې زه ایمان راوړم چې بل خدای نشتا مګر هغه یو چې بن اسرائیل پر ایمان راوړی دی او زه په مسلمانانو کې شاملېږم جواب ورکړی شو ایله اوس او د دین اړومبه خو به تا سرکشي کوله او په فسادیانو کې شامل وي نو خدا نن به مونږ ستا لاش بچ کړو چې د راتلونکو نسلونو د پاره نخشي ډیر خلک دي اوس د لسمې رکو ترجمه او مونږ بن اسرائیل لا ډیر خټه کاونه ورکړه او پاکیزه خوراکونه ورکړل نو هغه اختلاف نکاو تر دې چې د حق علم ورته راغې تا کردګار با د قیامت په ورځ د هغوی ترمنځ د اختلافونو په حق له فیصله کوي نو کستا د هغه حکمونو په حق له څه شک شوبه وي چې مونږ درکړي دي نو د هغه چانه تاسو کا چې ستانه مخکینی کتابونه لوستل بشک تا ته د خپل کردګار د غاړې نه حق راغلی دی نو هرګز په شکمنو خلکو کې مشاملې او په هغه خلکو کې هم ځان مور ګډوا چې د خدای نخې دروغ ګڼي یعنی تاوانی بشي بشک د چا په حق لچستا د کردګار خبره ثابته شوې ده هغوی ایمان نه راوړي اگر که هر قسم نخې ورته راشي تر څو چې دردناک عذاب ونه ویني نو داسې مثال نشته چې یو کلی د عذاب لیدو نه پس ایمان راوړی وي او خپل ایمان ورته نه پور کړی وي بغیر د حضرت یونس علی السلام د قوم نه هر کله چې هغه ایمان راوړو نو مونږ ته نشرمون کې عذاب په دې دنیا کې لری کو او تر څو وخت مو آرام ورکو او که ستا د کردګار مرضی وي نو د مځکې په مخ ټولو خلکو به جبران د ایړه ایمان راوړی وي یعنی د سیل می ګنې ته په خلکو جبر کوي چې هغوی د خوامخه ایمان راوړي او هیڅوک دا نشي کولی چې ایمان راوړي مګر د الله په اذن سره او خدای په لیتی په هغه چا ورغورځوي چې د عقل نه کار نه اخلي دیو ته وایا چې لږ وګورئ په اسمانونو او په مځکه کې څه څه څیزونه موجود دي او د دنیا ټولې نښې او ټولې ویرې هغه خلکو له هیڅ پیدا نه ورکوي څوک چې ایمان راوړل نه غواړي نو غني اوس دیو داغه سي ورځو انتظار کوي چې په پخوانو خلکو باندې راغلي وي ورته وایا چې خدا تاسو هم انتظار کوي او زه هم تاسو سره انتظار کوم نو بیا به د عذاب په وخت کې مونږ خپل پیغمبران او نور مؤمنان بچ کړو هم دغه زمونږ ذمہ واری ده چې مؤمنان به بچ کوو اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایا چې خلکو کستاسو اوسم زما د دین په حق لا څه شک پاتې وي نزه د هغه معبودانو عبادت نکوم چې تاسو یې د خدای نه بغیر عبادت کوئ بلکې زه خو د الله عبادت کوم چې تاسو ژوند او مرګ دغه په قبضه کې دی او ما ته حکم دی چې په مؤمنانو کې دې شامل شم او ما ته دا حکم دی د خپل ځان دین غاړه تا یو مخیزه کړه او په مشرکانو کې مور غړېګا او د خدای نه بغیر د هغه چانه دعا مغواړه چې نه نه په در کولې شي او نه zarar در کولې شي کدا سه دې وکړل نو په ظالمانو کې بشمیر شي او که الله درته تکلیف ورسوي نو دې د هغه نه بل څوک یې لرې کولی نه شي او که هغه درته خیر رسول غواړي نو د هغه فضل هیڅ څوک رد کولی نه شي د هغه چې په کومو بندیانو مرضی وشي نو فضل پریو کوي او هغه بخون کې رحم کون کې دی وایه چې خلکو تاسو ته د خپل کردګار د غاړې نه حق را رسېدلې دی نو څوک چې په سمه لار روان شو نو د خپل سود د فاره روان شو او څوک چې ګمراه شو نو وبال په خپل ځان شو او زه تاسو څه ذمہوار خو نیم او په هغه وه عمل کوا کومه چې تا ته راځي او صبر کوه تر دې چې الله پاک فیصله وکړي او هغه ډیر خو فیصله کوونکی دی سورة هود دا صورت هود ده دا مکی صورت ده اوس د دې صورت د لومبۍ رکو ترجمه د خدای پاک په نامه شروع کوم چې زیات بخون کې ډېر مهربان دی الف لام را دا یو داسې کتاب دی چې آیتونه یې مضبوط دي او بل دا چې فرانستی بیان شوی دی د یو حکیم باخبر د غاړې نه په دې مضمون یعنی دا خبره کوي دا کتاب چې بغیر د الله نه د بل هیڅ چا عبادت مکوئ زه د هغه د طرف نه ستاسو بیرون کې او تاسو ته زیره درکون کې يم او په دې مضمون یعنی دا خبرم کوي قران چې د خپل کردګار نه بخانه غواړي بیا هغه ته ځان رجوع ساتي هغه به در له د ژوندون ښکلی ساز و سامان تر یو مقرر وخت در کوي او هر زیات کار کوونکی تبا داغه زیات اجر ور کوي او که مخونه مو وجارستل نو زه ستاسو په حق لا د یوې لویې هولناکې ورځې د عذاب نه ویرېږم د ټولو واپسي الله ته ده او هغه په هر څه پوره پوره قدرت لري واوره دی خپل سینې ته وهي چې د خدای نه پټ شي واورا چې دې سو وخت په ځان جامې را واچوي نو خدای ته هغه هر څه معلوم وي کوم چې دیو پټوي او کوم چې سرګندوي هغه د ړونو پرازونو هم خو واقف دی او د مځکې په مخ هر ژوندې چې دی نو خامخا د هغه روزي د خدای په ذمه ده او هغه ته د هر یو تن د زیات او د لګي استوګنې زه معلوم دی دا هر څه په یو واضح کتاب کې درج دي او خدای هغه دی چې اسمانونه او مځکه یې په شپږ ورځې کې پیدا کړل او د هغه عرش یعنی حکومت په اوبو قایم و چې ستاسو ازمیښ وکړي چې څوک در کې د عمل په لحاظ ډیر ښه دی او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کته ورته وای چې تاسو به د مرګ نه پس بیا را ژوند کیږئ نو کافر به خامخا وایي چې دا خو سرګن جادو دی او کومونږ د دین عذاب رسته کړو تر یوې مودې نو دی وایي چې آخر سسیز د عذاب منکو واورم چې په کومه ورځ عذاب راشي نو بیا به ترې نه د چا په جارستو نه جاروځي یعنې که څوک یې منع کوي بیا نه منې کېږي او هغه څیز به ترې نه راتاو شي په کوم پورې چې به دوی پېشاړې کولې